کرادو دا ور څه څه کو هغه یې به مخاتمه وا دې تفصیل نشي کوم دی و دا فصل دا په پوته مباحث دی علم حمسا شه مثلا تذکیر به علی الله تذکیر به ایام الله تذکیر به ما بعد الموت علم احکامات تر شو په اول فصل شي بیا او درنګ علم مخاسمات تر شو بیان تذکیر به علی الله د الله په نعمتې باندې یاد دهانی ورکول د الله پاک نعمتینا احسانات ورته زړه کول انسان ته داغه مضمونه چې لري کړی پکښې بار بار دغه دی عمل د ترهیب او ترهیب د پر ده کنه په دې باندې دغه بیان چې وروي بیا انسان چې سلیم متبع وي کنه طبیعت یې کنه مسخه شوی وي او دغه احسانات او دا نعمتونه او دا شګړې کنه دې په طرف د توجه مبذلش چې واقعي دو دا شګړې خو مو سره خدای پکړې دي یا پکې کړې دي به هغه بعد یې زړه نه وړي کنه هغه عداوت دشمنات نه کوي په اطاعت باندې رسي ليعلم ان نزول القران الكريم انما كان لاصلاح النفوس البشريه دا خبره د ذکر شي چې د قران پاک نزول دا د نفوس بشريه د اصلاح لپاره ده د ټول انسانیت د هغې نفوس د اصلاح ته پر دا د فساد عقیدې نه اصلاح کو د فساد اعمال نه اخلاق کو اصلاح کو د فساد اخلاق نه اصلاح کو سواء کنه عربا او عجما هغه عرب دي د عرب اصلاح کو که عجم دي عجم اصلاح کو بدون او حذرا هغه ځنګلي وي او که شهري وي چې خطاب د نوسي خبره تر د نوسي خلق سره په تذکیر به علی لاشه الا بماګر په انداز باندې چې دی ذهنی نه ځایوي وتحیط به مدارکهم هو دی دماغ ایتا زرسیږي احاطه په باندې کړای شي په انداز باندې خبره سره کو نعمتې شي کنه په خنات شي هغه نعمتینه خنات ته کړنګوي پر نه پاک چې په باندې ټول پیږي فسيق الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته بوجه يمكن فهمه د الله پاک اسما ذکر شوی دی کنه پاک شی د الله پاک صفات ذکر شوی دی دا په هغه سیاق ته تذکر بیا لاله شه خدای پاک رحمان دا خدای پاک غفور دا خدای پاک رحیم دا کنه خدای پاک قهار دا او د پرودیار د صفات مسله ډیره ډوره مسله ده ا ډیره دقیقه مسله ده قرآن پاک شه کلام چې له شو ده په اسما دې برته لا شي او د الله په صفات شه په داسې طریقه باندې فهم ممکن ده يمكن فهمه والإحاطة به بدراك وفتارة خلق أكثر أفراد الإنسان عليهما او په داسې طریقه باندې د صفات نه بخښه شوه ده او صفات ذکر شوي دي که نه چې ممکن ده که نه په باندې خطا په باندې به ادراک و فتارت په داس علم سره او په داس ځیرکتیا سره چې اکثر افراد د انسان په باندې پوهېده شوي دي د خلقا صفت ته دی ادراک فتنت ته پره په باندې خطا ممکن ده په صفات باندې په داسې ادراک سره په داسې علم سره په داسې ځیرکتیا سره چې په باندې اکثر افراد انسان په باندې پوهېده شوي دي په اصل حلقت هم په اصل حلقت شه من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام اگر صفات په ذکر شي یا اگر صفات په اثبات شي دا څه بیان نشو چې پاسای مختج کیږي بهر د حاجت نه ا مهارت فلسفه فلسفه ته الهی ده چې فلسفه الهی ته ته ماهر وي و ته په داسې پاتې ته پیږي او بهر دې کنه مشق و دې استعمال علم کلام نه علم کلام ملي ته ضرورت نشته و د ر ن ګ د فلسفه له هی ویل ته ضرورت نشته د پرودګار د صفات په اثبات سره د صفات په ذکر شي کنه پابونه کا امیا په پیږي کنه چې کوم صفات په نه پاک ذکر شوی دي کریم د پروردګار د صفات مسله هغه ډېر عامي کړو پروردګار ته رحمت مرتبه شو دا چې خدای پاک رحمان ده رحمت نه مشتق ده رحمت څه معنا کو رحمت یې رقت القلب ده رقت القلب د زړه ناریولې ته ویل شي چې زړه دې کله په سری باندې ناریږي ا د ه نه مشتقه کنه رحمان نه مشتقه وي که رحیم نه مشتقه وي کنه که رحیم مشتقه وي کنه رحمان هغه څه کوي چې په چا یې زړه نه لري مې د پردیګار سره زړه نشته او دا رنګ د پردیګار زړه نه ریوله نشته دا خو تاثر ده پردیګار خو د سنم متاثر کېږي نه خو منفعل انفعال نه قبلوي دا مره ضروره کنه کرے پاک نه پښه کړه چې ته دوله پسې تیرې را کنه بلکې که نه ا د ه ګ چې کیمه د ما ا د ه ګ صفات چې کیمه مبدی دی مبدی نه مراد چې رکت القلب ده یا وعذب الله علیهم د خای په غضب دی په خلق کې بنه غضب سمره کو فورا دم ته ویل شي هند له انتقام ته د طبیعت خلاف ته ورشي ته د طبیعت نه خلاف ته ورشي به دې وینا جوش وکړو او په دې دې کنه کټوي چې د سړي انتقام وخلا دې وی غضب پروردگار بند کنه وینا نشتا و کنه پاشه به جوش نشتا خدا کا منا دا مبدان نو مراد بلکې دې اثر مراد دی دا لب په صفات شی چې کوم صفات ذکر کړي کا رحمان دا او کا رحیم دا او کا کنه غضب دا ما بدی نو مراد بلکې کنه هغه اثر مراد دی رحمت اثر سي دا احسان مراد په چا چې زاو روشي کنه سره به شاشه کړه کې احسان کې و درنګ کان چاته چې غضب د شي بسکه کان ان انتقام وخلې مراد د انتقام دا مراد د عقوبت ته سزا دو په دې باندې بیا څه پیږي کنه په داسې انداز باندې خای په صفات کو چې پاشه تحقیق تا او زیت مبالغه ته پاس ضرورت نشته بلکې کنه پا باندې هر چا کنه فهم خطر شي کنه کومیون وی کوملیون وی کنه او په داسې انداز باندې هغه فتنات او هغه کنه ادراک ته پچار ده چې هغه ختنه اچه ته ورکړه شو ده هغه ادراک اچه ته ورکړه شو ده ځکه چې کونه پاک ته هر چا کتاب ده چې هر څه پیدا ونه خسته شي که هغه فلسفیان انداز باندې بخښ وای یا د متکلمین په انداز باندې بخښ وای په صفات شي بیا نه ډېر خلک لا نه غواړي په ډېر خلک په بخښې باندې خو نه پیږي په کې چې ونه پیږي په دلیل نه پیږي کنه دا بدا کنه پاک دا غا بیان کنه دا به محمد پته شوې دی نه به چا په استفاده پیدا نه حاصله ولا بیان ذات او بیان صفات اثبات ذات اثبات بیان صفات بعض بات سبحانه وتعالى ذات المبدا اجمالا پروردگار خپل ذات ثابت کړه دا چې خدای پښتا په طریقه د اجمال سره په دا باندې هغه دلیل تر شي چې کنه دلیل متکلمین په تر وی چې خدای پکښتا په دې باندې کوم دلیل تر وی کنه چې العالم متغیر او کله متغیر حذف کنه فالعالم حادث هر حادثه پر به محدث بچار ده او محدث په کنه به وجب یا به ممکن وي دې نه سره راته دا څه په هټ انداز باندې خو په دې باندې خاصه پیږي کنه چې یو هاي چې موجود وي خامخدا موجود غوړي خام خدای خو به سیک به خپل خو شي نه موجود دي کنه هم مجید یې به د اسمنه و د مزکه مجید سیک تا د کنه د خلق سیک تا چا پیدا کړی دی کنه دې بیان پر دیار کړ دا اخره پک ته چسمونی پیدا کړ دا اخره پک ته چې کنه مزکه پیدا کړ سمندري نه پیدا کړی غیر نه پیدا کړی دی کنه بروم سیک وراوی کنه دا پر دیار وراوی کنه هدې کې انا ممکنات دي نه پر دیار خپل زون ثابت کړه د زون پر دلیل ګرځول کړ پکې بار بار اذ ان معرفت ولا تمرکزه فی فطرت بنی آدم دا دې کاکن عقلی دلیل نه پښوی منطقي دلیل نه پښوی بلکې اجمالاً پرودګار خپل ذات ثابت کړل ځکه چې د پرودګار معرفت دا تقریبا د ټول انسانیت د بنی آدم په فطر شخ خپل شخص ته ارتک منی چې خای پکشتا خلی خو ته وکنه دې مروي کړه چې لشي وضاحت وي توشي کنه د ټولې کنسنې په وخت تر شي د پرېکتا کنه چې پروردګار شته خالق شته لا ترى طائفة منهم في الأكلم صالحة ولا ما كان قريبة من ذال ينكون ذلك تبي ذا سبحان نمينه في الأكلم صالحة فريق ملكيشه او تقريبا تقريبا كنا چې اعتدال ته ورنږدې ملکی نه لکې دي چې د خدای په وجود نه انکار کو دا ته ملکی نه وي ټول کلمه حتی که چې کیندون دي که سکون دي که مجوس دي د خدای په وجود کې لدی کنه سوا دي ا دهريون نه کنه ا ډېر کم دي دهريون نه پر ویاره کنه دغه په زور په ذات په ذات باندې کنه هغه داسې کنه دلیل ته او توجه نه دی ورکړی او دا دلیل پښ کړی کنه سچا کنه لکه منطقي دلیل کسا یا فلسفیانو بحثونه کسا کنه اجمل نه پر دیګار خپل ځان ثابت کړه دا ځکه چې تقریبا تقریبا دا مکنه مفرونا مثلا د دین آسه کنه او فرقه دی فرات شو دا د آسه منی به دا ټول انسانو په حق شګرو نه دوی چېرته کنه دا سې چې لوی لوی عالمون وي چې په دلیلې باندې پیږي کنه سم منطق حساب سره حاصل وي فلسفه حساب سره علم کلام ویل وي کنه ان روان نه سکه کنه اس کې په دې نه پیږي په مان طریقه باندې او دې خپل سالش نه وینه اس باب پیاو ته کې صفات بری تعالی ته اس هو به تذکیر به علاله نه حاصل وي ولو لم يتلوا على صفات اطلاقا لم يصلوا الى معرفه ربوبيه او کچيري کنه خبر نشي د خلق په صفات دار باندې مطلق خبر نشي او دا مسله پرې شو جي کنه ځکه چې دا مسله ګرو نه ده به به معرفت تر ربوبیت ته څه کړو نه رسېږي هغه ربوبیت هي انفع الاشیاء فی تهذیب النفوس چې هغه ټول شي نه په بخص بخص کنه د نفسه په اصلاح شي کنه ا ر ب ي ق ن صفات دا ډېر مؤثر ده چې خلک ته دا ثابت کړي چې الله پاک رب ده دا ډېر مؤثر ده د الله پاک رب ته ثابت کړي دا چې ثابت نه کړي بیا خو کسا بیا نیګړي پته شوله او چې پاته دې ثابتوي چې کوم کنه احقاق الحق له خبره دو و ایمان له خبره دو کنه پاته رکاب نه بیا ارث په پیوجي نه فکان من حکمت الله تعالی به دې پرودیا د حکمت و د خبره چې انه اختار شيء من صفات البشريه الكامله التي يعرفونها پروردگار دې کنه صفات بشری نه هغه صفات بشری چې کنه کیم کامل صفات بشری دي آی فاش کړ چې هغه تقریبا تقریبا ټول پابندي ټول خلک پابندي پیږي ویل ته مدوخ به وجودها فی ما بینهم او د خلک په شپه باندې صفاتینا او تعریفینا سره چلېږي چې دې په شي هغه موجود وي کنه یو بل صفاتونه سره کو په منه په صحابه باندې صفاتونه کو په کای ډیر سخی ده او په کای ډیر صبر نوک سړی ده په کای ډیر بادر ده ډیر شجاع ده په کای ډیر شالم ده ډیر شفق کنه فنکار ده ډیر شالم ده ډیر سسنګار ده دا نه مې صفاتونه چې په باندې اصل پیډي او د کمال صفاتونه وي خو هغه منا چې کیما منا دو ته ملي نو خلی اخو مخاله د باري دلا شي اخو نه چلی هغه د خلک مې فکر مې منا چلی دی اې دغه دا پر کای پتاشن سلو پر کیلو سلو سی پر کیلو سمیټه دی کنه هغه د کمال ولا منا چې کیما دو چې خلک جاری کړي هغه منا زنده پر استعمال کړي کنه حقیقي منا نه چې پر کای پتاشن سلو خلک دې پر هغه بچي باندې قبضه وکړه الله پاک دا ټکا زوند پر سمکا رحمت الله شتوا دا ټول سماوات د مزکه بچی مې جوړه کړو خای په کوي کچ دمو په قبضه شوه یا کنه ای وجه ټکا کسا یا د ید ولا ټکا کسا کنه دا خلک په خپل میوشي سره استعمالوي او یو د کمال پر استعمالوي بیا په معنا سره پر دیګر زوند پر بیا مستعمل کړی دو اگر کایره چې تحقیق په شریکه کنه به وجود هات مبين هم او جاری کې دي کار تعریفینا او صفاتینا اګه صفاتې په وجود سره په خپل په میو شه بیا فاستعملها بإزاء المعاني الدقيقة الغامضة هغه صفات لا پکر وختل او مستقل مسمالک په مقابله د اګه معنی شي کچ هغه ډېرې پټې او باریکه او ژورې معنی دي پاش استعمال کړو يد الله فوق ايديهم الرحمن على الشتوى يوم يشفى عن ساق الله پاک یو اصل مقرر کو چې هغه په لاپا په دې کول سره تصریح کړی وکنه چې لیسا کمن امون اس شای نشتا اته دې ما ته قدر یڅ کزون پر استعمالو یا استواټ کزون پر استعمالو یا د وجه ټکا یا د ساک ټکا استعمالوي کنه او یا دې رکنه رحمت کزون نس پر استعمالوي خو چې دې ما ته دا در ولنه چې دا به داسي وی لکه باندې دا مې چې کی مانه ته سخري ده کنه لیسا کمن سی شوی نه یې تا ته نه پوه سره کې چې الله پاک سم سرنګ دو د الله پاک بسر څنګه ده او د الله پاک تکلم به سرنګ وي کنه الله پاک لیدل به سرنګ وي الله پاک دا یو اصل استعمال کړو تریاکن لداء العزال چې دا درای ده هلا علاج مرض ده پره مل جال مرکبه اجال مرکبنا دوره هو چې پسې به حکم جال مرکبه د رجوع اته برګاټه ا د پر یو لاس کې دغه استعمال او چلی څخه مثل شنو مش په باندې په چلا پک سرنګ سمي ده لا پک سرنګ بصیر ده کنه ا مساز سرنګ خبرې کې فای پک بس دغه استعمال او چلی څخه مثل شنو ومنها من اثبات صفات البشريه التي تصل الاوهام الى قيد الباطله ولا پک به دغه صفات بشرینه منع وکړه و اي ځون دې پرانه کړ سیمان چې هغه نه عقیده بتلا په تلا باندې کنه وه او هم دروي لکه اثبات ولد کسا اثبات جوړو کسا اثبات جزء کسا له تعالی شانو په حدیث شي کنه یو نیم کړه کړه روشي کنه چلا په خوندل په کې نه په خوندل کنه بیا دې کله مستوجي کې چلتا و رضا نه مراد دو انبساط نه مراد کنه اخا دونه نه مراد کنه چې کی ما منامي زیات تفسیر او یا به داسې وکړي چې دې څه کمیسیوشن کنه په دا باندې مې نه پېږي چې دا په څرنګه وخندل که نه صفات و ترى توقيفية د لترا په صفات تر کنه هغه سماعي دي توقيفي دي ا موقوف دي په سماعت لري چې څرنګه مل ارویدلې وي هغه نو شوی چې کوم شریعه نه ارویدلې وي به زونه نه پرتر چې راشه دا صفات اشتا وان امانت نظر في مسله صفات الالهيه کته نظر جوار کې په صفات الالهيه شي مسله صفات الالهيه تجر لك ان الجري على مثل العلوم الانسانيه تطلاقا فبيمنات العلوم الانسانيه بني غير المكتسبه تلاقى په پیمانه د علم سنیا باندې کنه او علم سنیا چې غیر مکتسب ته کنه چې هغه ټل نشي حاصلول نشي وته وته مجو صفات وته مجو صفات دا راوځو چې نسبت الله تعالی پاک ته وشي او واقعا نشي په پدې سره څه نقصان عن صفات التي يؤدي اثباتها الى وهم الباطلته او نشي واقعا په دې سره نقصان د صفات ایګه نه چې ایګه اثبات د رسوي او هم باطلاته امر دقیق دا یو کړه بری کا چار دو او خطیر للغایته دا بری کا چار دو کنه او خطیره دو د کنه غیتا غی چې مقصد ته نه پسوي کنه اې دې پره ډیره ژوره خبره دو هنا مله کې صفات خبر مسله دغه مشکله دو کنه ا پر ودیا صفات اثبات ډیره مشکله دو هنا مت نظر کې صفات مسله صفات لیا ژور فکر وکې په صفات لیا شي به په دې نتیجه به ورسېږي چې په هغه طریقه باندې چې کوم انسان کنه علم انساني دي په هغه طریقه باندې و درنګ دی یو څه صفات بل صفات ته تمیز نه کنه چې علا پخته کې مې نسبت ته کېږي دا ګورنه خبره ده دا امر دقیق ته او خطر لغایت ده لا یدرک غوره جمهور الناس عام خلک دې ضروري ته نه ورسېږي فلا جرم ما كان هذا العلم توقيفيا ا د ه وجه نه شرع د فیصله وکړه چې تو سه به کنه په دې شغور نه کیسه یو بل په بل بدر کې اسکوي سره د صفات علم چې دا توقیفي ده موقوف ته پسې ما پرې یسمح فی بالبخص بحریت و اطلاق یسمح فی بالبخص بحریت و اطلاق په دې سره مسامحه به کې په سره په بخص را کنه د ازادۍ سره او د اطلاق سره یعنی په داسې به کنه داسې بخص نه کې چې زون نه پښه لګیا شي چا کی ما تو تا شریعت را وکړه ده کنه یوس ما هو بیا بالبحث به حریت نه اطلاق کنه مسامحه به کی په دغه سره پات نه ازادي سره په اطلاق سره پاشه به مسامحه کی و ډیر کنه ګوته به نه پښه متوي ډیر به زونه ورګډه وتا بس چې کیم د اشاره نه وروه پابه نه ودرې ده کنه او چې کیم د اشاره نه منی مثلا دا خبره پرودګار شپې کې شتان ده پر رویا بیمارو ته شفا ورکوي هدې پر نوم استعمالي دي کلمې استعمالوي کړه چې طبيب یا ډاکټر هیڅ پر رویا کنه شافي خدا شافي نوم خو استعمالي پر رویا ته داسې پتر غلا ده کنه خدا ټکه چې طبيب دا ته استعمال کې کنه کې استعمال کنه ایسے طبيب و دې حکم شي مستمیز مستمیز شي کلمې کې هو طبيب او شافي خو یو معنا ده خو دې ته مې څنګه وکړي چې نه طبيب ټکه به نه استعمالوي که نه شافي ټکه استعماله خو طبيب ټکه ما استعماله په دې باندې ودرېږه که نه دا رنګه که نه بل ټکر وخلا بل ټکر وخلا که نه ته ته به لیدل شي که چې خدا صفات خو پرې شته خو اینه ته صفات نه جوړوي چې که نه شریعت ته نه چې ته صفات جوړ کې پاله باندې اطلاق وکړي که نه دولې به نه ورسې ځکه چې دا که نه محمودي په سما باندې که نه سما سره ته نه ردلې پاولیا وی تا کنه یا بیا ته حاصل شي کنه انبساط ته نفس تا قبض او بس نه مینه مردل یې کنه کله کا په صحیح باندې قبض روشي دا شي چې لیوانی یې لیوانای شي کيو نه تا چې پینه وکړه لیوانای نه وي او کله کله په صحیح باندې بس تروشي د مره مستی په صحیح باندې روشي کچا مستی بدلا خوای نشي کنه هغه ولی یا د بزرګ نه خړی په کنه په نفس باندې دا زنه نعمتونه دي او یا زنه داسې کنه ادراک مکاشفه وي ته وشي کنه داسې علم په مندر خلوص شي کله چې علم نه چې کوم سرور دې ته حاضرېږي کنه هغه پر لوی نعمت ده او کله پښه هغه نعمتونه نه ذکر کړي ځکه چې دا خو یو نیم سړی به وي کنه په پخو چې سک وي په باندې پیږي اته کنه پیږي کنه په خو دې ار چا دې پر ده کنه نه دا نعمتونه او دا قدرتونه الله په خپل پر پښه نه ذکر کړي کنه چې په بسونه پر خاص دي آی به ذکر کړی ځکه چې هغه یو نیم کنه نعمتونه دي هي بچیو نه کنه ان نعمتونه خاص نعمتونه دي کنه پاک آن ذکر کړی اے خو دې ته مثله خبرې چې کنه صدر کیم خوان دینه دي وزیرم کیم خوان دینه دي وانما ذکر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره على فقاد كريكا جيغا ذكر مناسب ده هات انا متوتا ملاودا موتا ملاودا انا بطا ملاودا مثل خلق السماوات والارض د اسمنې مځکه په دې شاله په ذکر کړه ده و اخراج انواع ثمار د قسمه قسمه میوه پیدوار والحبوب او د غلې پیدوار والاثار د ګلونو پیدوار په یبه سره دا کنه پکښ ذکر ده دا د بچیونه ده د نعمتو د پکرونه ده د مال ته کنه هڅه په دې باندې پیږي و الهام صنایع والحرف ذریه ا کاروباري د صنعتي و د کسبه الهام چکیم ځکنه ا د صنايع او د خرپتې کړلې لپاره دا هر څه په دې سه پیړیا او هر څه ته تقریبا تقریبا ملاوا دي وقد نبع في مواد كثيره على اختلاف احوال الناس عند هجوم المصائب وانكشاف بيان امراض سنيه تر كثيره تكون او په ډېر دې شکر پاک په دې باندې ته بیرو کړی وکنه په اختلاف د احوال د خلک باندې وخت جمع کېدل د مصیبت شي او هغه مصیبتې په انکشاف شه د بیان امراض نفسانیت الکثیرت الوقوع چې پر ویل بیان کړ دا د امراض نفسانیت چې هغه ډېر پېښ دي د حسد بیان شوه دا د بې صبرۍ بیان شوه دا د بخل بیان شوه دا که نه او دا امراض نفساني دا په هر کښې ډېر دي که نه ا دې نه چې مصیب مصیبتي نه پیدا کېږي ا بیان شوه دا او دا رنګه هغه مصیبتې لري کولې بیان شوه دا لکه د متوینې ته کنه انعام ورکول او مجرمې ته عذاب ورکول لکه نن په قرآن پاک سمبر بیان تیر شو کنه ها تذکیر بیا بلاو ا دې کې بیان نه خوشره ده ما هغه بیان کرا اسماء من قبلو چې دې خلک غږی نه کنه مخ ټکول دي ا دې خبر خبر په نو حي سم کنه خبر دي د فرعون دی وکنه خبر دي کنه چاته بشوی دي مصالح فلسفه ده اپن کای کوم تبا ده اپن کای فلسفه ده کنه د پردګار کنه په یاملا چې هغه وخت د سیر وخت یې کنه پښه ته بیان کړ کنه وکانو قد سمعوا عن بالاجمال سنا سو په اجمال په طریقه باندې کنه اې دې امت اې دې کیسه نه خبر وی او دې یې کنه کنه پاک هغه حقایق ته بیان کړ مې سو کیسه کوم نوح او عاد او ثمود التي تتلقى العرب ابن عن جدين پر ولادت کې مشهوره کیسه نه چې کیمه د کوپک څخه ذکر شوې دي دا کنه اې دغه جمان هغه یو ته پای خوشا کړی دو چې اپ په تذکیر شي په واشه پیدا رسوله ا کیسه وندل ټیل کړی دي ولم يسر کیسه به تمامها او نر نقل کوي سره سره نقل کوي کیسه به تمامها په زوال سره نه سره نقل کوي ځکه چې په ټوله پر څه پیدا نه پر متعلقه مع جميع خصياتها تاریخ و لیکی بیا تاریخ و لیکی پنکای دا کلا پیدو اچا پا کرشه پیدو بیا ارتایی سبا که چرتا ویلو پریمی چرتا پاس کرا بیا کرا علا ترین تا چرتا لولو بیا سو وکل بیا سو وکل کنا قرآن پاک و دی نوح علیہ السلام پا دی وقت اندر رغولا چه نوح علیہ السلام که پیدو شبا دا چرتا و سبا که چرتا ویلو سیه کرتی نکل خو دې کنه کوم کوم سره وکیا جوړ شو کنه هغه خپل په غاټه ټرو خسته ځکه چې برت پاتره تل ده کنه نه په ځواب په ځیر باندې پوهه غړي والحکمت فی ذلک ان روام اذا سمو کیسه نادره غایت نظرته دا و مې حق دا مې زاد چې یو کیسه چې نه ډیر اقرا ډیر ډیر وی ور وی یا د کتر کیسه ته اندم بجميع خصياتها وتفضيلها کیسه دې څنګه سره د ټول خصيات او تفضیل ذکر شي بار بیا په افغان ورکوي په پسرو شي به فهم ورکوي کنه هغه به ورسېږي ا د ه مثال چې هغه د چا ځنه کنه شیرونه خلک ویلي دي بزرګونه چې ان لا سلام حفظو قواعد تجوید شغلو عن الخشوع په تلاوت خلک چې د تجوید قاعده یو ده کړل ا تجوید د قرات له قاعده کنه چې دا غلطی ته نقل شو یو ده کړل بیا په تلاوت چې کیما خشوع د غنه مشغوله دی نه پوتې دي کنه ټول په یره په تجوید باندې وته کنه ا دې تلاوت خشوع نه پوتې ختم شو نه ا تفسیر علم الله دیر شو کلمه دوم کنه ا دو کنه پاته چې کیمه ترجمه وې کنه کیم بیانو کنه اخل کنه ور شو کنه پاپا سې دي کنه هغه نقطه غریبه نقطه کنه پاپا سې شول کنه او تفسیر کنه اوی نه ور شو ا دې وجه نو کړه پاک د کیسې په تفصیل سره نه ذکر کوي زوار په دې بچ دا سمې چې خلک دولې کنه دا دې مقصود وګرځي کنه بلکې چې کی معرفت متعلق دا وعظ نصيحت ا حساب کنه نقل کو ا ذکر کو